فتحنا نور پرانستلو مونږه علیهم فدوی باندې ابواب کل شیء دروازې د هر څو حتا تر دې اذا فرحو چې دوی خوشاله شو لوی وکړه بما اوتو فاغس چې ور کړې شو دوی ته اخذناهم ایا خبر را کړی تاسو ماتا ان اتاکم کراشی تاسو تا عذاب الله عذاب الله تعالی بغتتن ناصافا د شپې او جهرتن یا اخکار د ورځې هل یهلکو نه هلاکیږي په دې عذاب سره الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان یعنی مشرکان قل تور توایا هل یستوی الاعما ایا برابر دی ډوند والبصیر او لیدونکې افلا تتفکرون ایا پس فکر نه کوي تاسو سوچ نه کوي تاسو وانذر او ير ورکړه پدی وحی به پدی وحی سرا پدی قران سرا الذين كسانوا تيخافون چې يريږي د من زمونږ نه زمونږ په موجوده گئی کې الیس الله نو آیا نه دی الله تعالی بعالم بالشاکرین خپوی په شکر کوونکو باندې یعنی دا به الله ته منظور او چې دې دین کار کوي دا په مالداري او په باداري نه دا د الله په فضل باندې كتب ربكم ست سلام دې هر کله وي هر کله راشي كتب ربكم لازم کړه دې رب تاسو علی نفسه الرحمتا فخپل ځان باندې رحم کول د تجبل د طرف نه زور پینو الله په خپل ځان باندې رحم کول په ملازم کړه انه هغه خبره ده د یقینا هغه چا چې من عمل منکم چا چې عمل کړی وي تاسو نه دا مسله بیا بیا بیانو بیا بیا بیانو چې ښکارشي لار د مجرمانو ایمان پته ولګي قل تو وایا انی یقینا ز نهیتو من کړه شویم ان اعبد الذین د دینا چې بندگی وکړم دا کسانو تدعون من دون الله بینی پمن زما و بینکم پمن استاسو کی والله اعلم او الله تعالی خپو یده بالظالمین فظالمان باندې وعنده او خاص الله سره ان هغه سره د مفاتيح الغيب کنجانی د غیبو یعنی د پټو سيزونو کنجانی تعملون چې تاسو یې کوي بما کنتم تعملون باغ عملونو چې تاسو یې کوي وهو القاهر او اغه الله تعالی زور ور دی فوق عباده پورته د بندگانو خپلونا ويرسلو اور لیگی اللہ پاک علیکم پتا سو باندے حفظتن ساتون کی ملائکی سوکیداران او وای په خلیلا ان ان جانا کا بچ کړو مونږه من هذه د دې مصیبتنا لنکونن من الشاکرین خامخا شوب مونږه د شکر گزارونا د تابعدارونا قل الله تو ورتو آیا الله تعالی با ینجیکم بچاو در کئ تاسو ته منها دغه مصیبتنا ومن کل کربن عذاب من فوقکم د بر طرف تاسو نه او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپل تاسو نه او یلبسکم شیعا یا وګډوډ یعنی یو ځای کړی تاسو سره مختلف خیال والا ډلې مختلف خیال والا ډلې و تاسو کی مخالف به دی او بل الله رب کریم وی وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ د پار د هر خبر مستقر وخت مقرر دی وسوف تعلمون او زرد چې تاسو به پوه شئ و اذا او کله چې رايت الذين توینا کسان چې يخوذونا ناروا بحث کوي يخوذونا ننوزي په باطلو کې په آیاتنا پایتونو زمون کې سره د قوم ظالمانو چې ورغي چې څه چل دی او د دین پر ټوکې کېده بس پاسته وما علی الذین او نشتا پاکستانو یتقون چې ځان ساتي د شرک نه من حسابهم حساب دا غوینا من شیء هیڅ شی سوا د الله تعالی نه ولی دوست بچ کونکې ولا شفیون او نه سفارشی و ان تعدل او کت جرمانه ور کوي و ان تعدل ک انصاف کوي معنا مال ور کې جرمانه ور کې کل عدل هر قسم مال ور کول هر قسم جرمانه لا یؤخذ منها نبشاغسته کې دې داغه نه د نفس نه قل انا دو من دون الله تو ورتو آیا ایا را وبلی وبلو سوا د الله نا قل تو ورتو آیا انا دو من دون الله ایا را وبلو سوا د الله تعالی نا ما لا ينفعنا اغه څوک چې نه پیدا را کولی شي ولا یضرنا او نظر را کولی شي مونږ ته ونرد علی عقابنا او واپس شو مونږ په پوندو خپلو باندې بعد اذ هدان الله روست دی هغه نه چې هدایت کړې دې مونږ ته الله تعالی کلذي او شوبه کلذي پشان دې هغه استهوته الشیاطین قوله الحق وینا دی هغه حق یعنی رښتیا ده وله الملک او خاص هغه لره بادشاہی ده یوم ينفخو د هغه ورځ چې پوکې بو کړې شي په سوري پښ پېلې کې عالم الغیب هغه عالم دې په هر پټ سیس باندې او شهادت بوتان الہ تن حاجت پورا کون کی حقدار دے بندګی انی یقینا زو اراک وینم تعالی وقومک او قوم استالرا فی ظلال مبین په گمراهی ښکار کې وکذالک او دغه شانته او دغه سی نوری او خود المنغ ابراهیم ابراهیم علی السلام تا ملکوت السماوات ایا دا زما رب دې تاسو په خیال کې فلما نو هر کلا اپل چې پټ شوا تاس په مې قال او ابراهيم عليه السلام لا علم يهديني کنوي کړي خودن ماتا ما ته خودن نوې کړي ربي رب زما د توحید لا اكونن من القوم الضالين افلت پټ شو اغا نور قال او ابراهيم عليه السلام يا قومي اي قوم زما اني بريء یقینا زو بیزاریم ان جدایم دا غینا مما تشریکون چې تاسو سره شریک کوي شرک کوي الله سره برابر وي انی یقینا ما وجهتو برابر کړ دې وجهی مخ آیا تاسو نصیحت نه قبلوي آیا تاسو نصیحت نه اخلي وکيف اخاف او سرنګ او یریګم زو ما اشرکتم دعاغ چان چې تاسو شریک وي د الله سره ولا تخافون او نه یریګی تاسو د الله نه